د قیامت منظر راولي دا لوی خدای دوباره تا نشي جملې کول نو خدای وی شفق ته وګوره شپې ته وګوره د سپومې ته وګوره دا غټ غټ سيزونه دي دا د قدرت نه دي دا زما د قدرت دلایل دي د دین عبرت انسان خود شپې نه وړوکی دی د سپومې نه کمزور دی لترکبن طبقا طبق تاسو به بدلیږي حال پس ته حال نه حالات به بدلیږي فما لهم لا يؤمنون دا ولې دا خلک په دې خبرو یقین نه کوي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يؤمنون او ولې چې دوی ته قرآن ولستې شي نو د خدای د حکم تابع کیږي نه خدای خبر ده دا هغه څیز نه چې دوی جمع کوي یا او یو یادوي یحفظون د دې د عمل نه د دې د کردار هر څه نه خبر ده فبشرهم بعذاب الالم دوی رزیر ورکه د یو دردناک عذاب چې دوی له عذاب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات البته خلک چې ایمان لري او نیک عملونه کوي لهم اجر غیر ممنون ویله بخدای دا چې اجر ورکی چې هغه ختمېدو والا نه ختم هونه والا نه هوګا هغه ختمېدو والا نه هغه مسلسل هغه جنت ته جنت ته ختمېدو والا نه دې زموږ استاد وصلی الله تاسو د خدای شکر ادا کړئ چې دې ته راوست